اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده الله خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې ان اوحینا یقینا منګه وحی کړی دا الیک تا تا منګه وحی کړی دا تا تا څنګه می چې وحی کړی و د دین مخکې حضرت نوح علیه السلام ته او ابراهیم علیه السلام ته او دا تمام اکثر انبیای ذکر کړی دی پلانی ته او پلانی ته دی کې حضرت یونس علیه السلام دی هغه ته می هم وحی کړی و منګه وحی کړی دا تا ته لکه څنګه چې ما وحی کړی و حضرت نوح او نورو انبیاو ته نو دا وایې وایې الى قوله تر دې قوله پورې چې و یونس حضرت یونس علیه السلام ته مې وحی کړې وه و هارون او هارون علیه السلام ته مې کړې وه و سلیمان او سلیمان علیه السلام ته مې کړې وه حدیث کې هم دې ذکر کوي چې یونس علیه السلام هم د الله پیغمبر وو حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وی انبیاء تعالی لوی شان ور کړی دی ښا که یو سړی ډیر بزرگ شي یو سړی ډیر صالح شي ډیر لوی عالم شي خو ګوره د انبیاء درجه ته نشي رسیدلی ښا دا ډیره لوی درجه ده قال رسول الله او فرمایل ما ينبغي لاحد ندی لایق د هیڅ یو کس د پاره ما ينبغي ندی لایق لاحد د هیڅ یو کس د پاره ان یقول چاغه اووي ان یقول چاغه اووي انا خیر من یونس چې زه بهتر یم د یونس نه من یونس ابن متا د حضرت یونس نه چې د هغه د پلار نامه ده متا ندی لایق هیڅ یو کس له ان یقولا چې هغه ووایي انا خیر من یونس من یونس ابن متا چې زه بهتر یم د یونس نه د حضرت یونس علیه السلام نه انا زه څوک که د دې زنه معنا دا ویونکي شي نو هم صحیح راځي یو سړي له دا نه دی جایز چې هغه سړی داسې ووایي زه او ته چې انا خیرون زه خیم د حضرت یونس علیه السلام نه دا هیڅ چاله لایق نه دي یا ځخیان لري او که د انا نه مراد رسول الله شي هم صحیح ده هیڅ چاله دا پکار نه دي چې هغه داسې ووایي ما یاد کی ما رسول الله وی ما یاد کی چې زه د یونس علی السلام نه بهتر یم دا ولا نه دی لایق خیال لري بیا ځه خیال انا ما یاد کی ما چې زمون پیغمبرو هغه د حضرت یونس علیه السلام نسو بهتر دا چاله لایق ندی که دا اوله معنا شي خو صحیح ده زه او ته او بل او بل هغه د انبیاو خپو ته هم نه رسو خو که دا معنا شي چې رسول الله شي چې داسې وایي چې یاره زمونږ نه دی په کار چې داسې ووایو چې زمونږ رسول الله د حضرت یونس نه بهترو نو په دې څه مطلب دا خو مسله ده چې په تمام انبیاو کې بهترین پیغمبر هغه زمون پیغمبر دی دا خو زمونږ عقیده ده نو بیا ولې دا نشو ویلې د هغې دوه وجې دي یو وجه دا ده چې په داسې طریقې ووې چې د خپل پیغمبر فضیلت بیانې او د هغه چې دی نو بېزتي کې بی ادبی کې مړه استغفر الله مړه یونس د یونس نه خو زمونږ پیغمبر دغه بهترو اوس دا طریقه جایز نه ده چې داغه بی ادبی وکي او دغه وکي دا سوایه زمونږ پیغمبر د تمام انبیو نه بهترو خو دا سی ویل ندی پکار مړه پلانې پیغمبر خو سه دومره دغه نو دغه نه خو زمونږ پیغمبر بهترو چې پکې د بل بی ادبی راځي نو دا جایز نه دی او دویمه وجه څه ده دویمه وجه دا ده چې حزمن لنفسه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې بی اندازې تواضع و پیغمبر علی السلام د خپل تواضع د وجې نه وایي چې داسې مو وایي تاسو به وایې چې دا خو سړی چاله پکار نه دی چې هغه وایي زه د پلانی پیغمبر نه بهترم پلانی نه بهترم د حضرت یوشع نه بهترم د حضرت موسی نه بهترم د حضرت الیاس نه بهترم یو پیغمبر یادولم نه دی پکار دا د یونس ولی ذکر کو وی ذکر ذکر کو چې قران مجید کې د د باره کې یو دوه جملې راغلي دي ځنې خلک نه پوهېږي نو د ناپوهتیا د وجې نه دا د ده کمزوري ګڼي وظن ان لن نقدر علیه ګمان وکړو حضرت یونس چې الله به سختی ونکي زما سره او بیا څه دی ابقا الال الال فلک مشهون دا الله د اجازه نه بغیر لاړو او کشته کې سور شو روان شو بیا ته مې تیر کو چرته څوک دا غلط ګمانونه کی چې هغه ځای کې د الله حکم حکم خلاف ورزي وکړه دلته د الله د حکم خلاف ورزي وکړه الکه خلاف ورزه نشته دی دغه مطلب باندې تاسو نه پويږي خا څنګه دی یو ټکی پاتې دی تی وایا خا دا پاتې دی حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فنيح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال انا خير چا چې دا وی چې زه بهتر يم من یونس ابن متا د یونس نه فقط کذب هغه دروغ وی باب دا یو بل باب دی یستفتونک دا خلق تپوس کیستانه په باره د کلاله کې ځنې خلک رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې حضرت یو سړی دی یا یو ښځه ده خو داسې ده چې میرات دي نه بره څوک شته نه لاندې څوک شته نه مور او پلار او نیکه شته او نه لاندې اولاد او نوسي شته او مړ شي کلاله د د میراث چې مونږ رالو نو څنګه به تقسیمو چاله به ورکو نو وی یسالونک دا خلق سوال کیستانه په بار د کلاله کې قول الله ورته وایه چې الله یفتیکم فتوا درکوي تاسو له د مسلې جواب ته فتوا وایي فی الکلاله په بار د کلاله کې یو سړی مړ شو یو خزه مړه شو کلاله ده کلاله مطلب ما وی دا ده نه بره څوک شته نه لاندې څوک شته ان امرؤن کشر یو کسو یو بنی آدمو هلکا و هغه مړ شو یو کس دی یو بنی آدم دی هغه مړ شو لیس له ولد او داغه اولاد نو نه اولاد شته او نه پلار او مور شته دومره ده چې سکه خور شته وله اخت او داغه د پاره خور و یو خور شته یو نو فلها نصف ما وی به د خور ل نیمه د هغه مال ترکا چې د کلاله او د ماما پرخي وي د نشه کم مال پاتې وي او ما وی نه برسو شته او نه لاندې شته او خپل سکه خورې ده نو به نیمه لی او که مسله الټه کې الټه دا ده خور مړه شوه کلاله ده نه بره څوک شته او نه لاندې څوک شته او نه خاوند شته نو وی او یو رور پاتې دی نو وی وهو او دا رور چې خور مړه شوه او کلالی نو یرسوها دی به ټول میراث علی ده خور نه ان لم يكن لها ولد کچره د دې د پاره د غنو اولاد نو نو دی وی والکلاله کلاله چاته وی منو دا هغه څوک دی لم يرثه چې دا غنه میراث نه لی ابون پلار او ابن یازوی نه پلار شته برم او نه لاندې اولاد شته وهو او دا کلاله مصدر دا مصدر دی من تکلله النسب کلل یکللو کلاله کلاله دغه ته وایي کندم کېدل کندم کېدل الکه د د بنی آدم د نسب دوی سی وی ښه دا دا بنی آدم دی د نسب دوی سی وی یو طرف داسې په برازه پلار او نیکه او غور نیکه او یوې لاندې دی لاندې زوی او نوسی او کړوسی د دې غریب د نسب دواړه طرفونه کندم دي پلارم نشته ا طرفم کندم دي او لاندې زویم نشته اولادم نشته دا طرفم دغه دي کندم دي من تکل له النسب هغه څوک چې کندم کړي وي د نسب حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء قال حضرت براء وي اخر سورة اخري سورة نزلت چاغه نازل شوه دی نو اخري صورت چې دی په اعتبار د صورت سره شواله غون نو براءتون هغه سوره برات دی سوره برات په آخري سورتونو کې دی معلومیږي دی کې منسوخ نشته و آخر آیتنا او آخري آیات په اعتبار د آیات سره شواله نو آخري آیات دا دی نزلت چې هغه نازل شوی دی یستفتونک هغه دا دی چې دا اوس مونږ ووی دوی طلب کوي تپوس کوي تانه د مسلې قل الله ورته وایه چې الله یفتیکم جواب درکوي تاسو ته د مسلې فل کلاله په کلاله کې دا آخري آیات دی که ستاسو خیال و درته که یادي مخکې عبدالله ابن عباس سه بل شان خبره کړې وه یاد دې ده ته د قرآن مجید آخري آیات څنګه دی په زور وای واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله هغه آیات دی عبد الله ابن عباس صاحب هغه ویلو لیکن دلته برا صاحب وی چې اخیری آیات دا دی علما د دې جواب کوي وی دا اخر نسبتی دی اضافي دی یعنی اخیری آیات په باره د میراث کې د میراث باره کې ډیر آیاتونه نازل شوي دي خو د میراث په باره کې چې آخري آیات راغلی دی نو هغه دا دی د دې نه پس د میراث باره کې بل آیات نه دی راغلی تر دې ځای پورې استاد صاحب د سورې نساء تفسیر وکړو هغه خلاص کو لن لن تفسیر وکړو اوس د تشروع کوي سورې مائده د مائده تفسیر د کوي بسم الله الرحمن الرحیم سورة المائده دا سورت دی سورې مائده حرم حرم دا سه دی غیر محل سوید و انتم حرم احلت لکم بهیمت الانعام احلت لکم حلال کړی شوی دی ستاسو د پاره بهیمت الانعام ساروی چارپیان الا ما یتلا علیکم هغه درته حلال نه دي چې هغه رستو به درته ولستی شي خو حلال دي خو غیر محل سوید نه دغه دی داسې دی که نه غیر محل سوید خو په داسې حال کې چې په حالت د احرام کې به ګورې ښکار حلال نه ګڼې غیر محل سوید و انتم حرم ښکار چې دی په حالت د احرام کې به د اوچ ښکار هغه حلال نه ګڼې سړی چې د حج یا د عمره احرام وکي نو په حالت د احرام کې به دا مرغي او دا یو شی بل شی دا بخکار کوي نه دا من دي نو وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې د حرم معنی کوي حرم دا جمع ده واحدها مفرد داغي یو داغي سره ازي حرام یو ته حرام وای جمع, جمع حرم او د حرام دلته معنی دغه حرام نه دی چې د مقابله د حلال کې دی مراد د دینه دی محرم چې په حالت د احرام کې الله تعالی اوس لګرستو لاړ الله وی والمنخنقه والموقوزه والمترديه کنه وما اکل سبع دا د حلال دی دا حرام دی دا حرام دی دوی هغه وعده ماته کړه نو د دغه وعده په ماتولو سره الله سچلو کول انهم مونږ په لعنت وکړو فبما نقضهم نو په سبب د ماتولو داغوی میثاقهم خپل وعده له لعناهم مونږ په دوی باندې لعنت وکړو اوس دلته کې دا ما دی نو امام بخاری تاسو ته دغه کوي غالبا دا د امام مجاهد تفسیر دی چې دا ما زائد دی ما لیکل شوی دی خو معنی نشته نو ځکه وایي بنقضهما هغه مې ته څه کو لرې که په سبب دا لرې کېدو د دوی استادان وایي ډېرو ځایونو کې ما لیکل شوي خو معنی نه فبما رحمت من الله لنت لهم په سبب د رحمت د الله پیغمبر ته دوی ته نرم شوی دا ما څه دی زاید دی خ... الله تعالی د حضرت موسی علیه السلام ملګرو بن اسرائیل ته وی چې ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم ننوځئ هغې ښکلې ځمکې ته چې الله ستاسو دپاره مقرر کړې ده که ورننوتې الله د له دشمن له شکست ورکوي او تاسو له دا ځمکه درکوي دا شام نو ادخلوا الارض المقدسه التي تاسو ننوځئ هغې ښکلې ځمکې ته كتب الله د کتبه څه مطلب دی مقررول د دې دا مطلب نه لري چې فرض کړی دی معنی کوي التي جعل الله التي هغه جعل الله چې مقرر کړی د الله پاک ستاسو د پاره ان هغه دغه وای کنه حابل او قابل هغه یو رور بل رور له دمکی ور کوي قابل وته وی مړ به دې کم او داسې به دې کم وی روره چې ما مړ کې زه څه نه ویم مړ مې کا انی اريد ان تبوء باسمي واسمك انی اريد زه اراده کوم ان تبوء چې ته بار کې باسمي ګناه زما و اسمک او خپل ګناه چې پرز د قیامت ته زما ګناه را پشا کړي دا مسله ده کنه چې څوک دې مړ کو پناهکه نو د مړی یو دا فایده وشو چې دا غسونه ګناهونه دي قاتل تا به پرز د قیامت را دغه کړی را پشا کړی نو وی زه اراده کوم ان تبو چې ته بار کې نو معنی کوي سو تحملا تحملو تیسه کې را بار کې را پشه کې دا خو یو مفسر دی غالبا دا دی امام مجاهد وقال غیره او ویلی دی د دغه مفسر نه بغیر نورو دغه تفسیر چې چا کړی دا به چا کړی دا غینه بغیر نور سوی فاغرینا بینهم العداوه ول بغضوا دی عیسایانو چې کله نافرمانی وکړه د نصاراو نو الله روچت ک په منځ د دوی کې دشمنی او د یو بل سره بغض او کینه کله نا کله قومونه نافرمانی کوي الله د دوی منځ کې دشمنی روچت کی نو د اغرینا معنا کوي اغرا یغری چا پسې شی تیزول لکه چا پسې سپی کې روچته کړه مونږه په منځ د دوی کې دشمنی معنی کوي التسلیط مسلط کولو دا دشمنی می په دوی باندې مسلط کړو د دوی پورې میون خلوله او کافر غالب شي نو چې موږ د دې پیغمبر مرګتی او کو او دې ناکامیاب شو او کافر کامیاب شو نو بیا به موږ قتلې چې تاسو د پیغمبر ملګری وي نو ځکه موږ ایمان نه وروړو نو نقشا یریګو ان تصيبنا دائره چې او برسیږي موږ ته دائره دائره موږ معنی کو حادثه دلته معنی دې څه کوي دولت حکومت غلبه اسې نه کافر به غالب شي بیا به مونږه قتلی دائرتون غلبه دولت حکومت بیا سدی الله د خزو باره کې وای اذا اتیتموهن اجورهن الکه شخزو سرم نکاح وکړه او هغه مہرم ورته ورک بس دا تاسو له حلال شوي اذا آتیتموهن کله چې تاسو ورک خپل خزو له اجورهن مہرونه داغوي د اجور معنی کوي دلته معنی د دې نه ده چې اجرت ولا ورکی مزدوري یوې خزې ته وې راشه ما سره شپه وکه او تعالی به دونه مزدوري در کم دا د مراد نه دی د دینه مراد دی خپل خزې له مهر ورکول نو د مخمسې معنی کوي مجاعتونه څه دی لوګه قال سفیان سفیان سوری وی لوی محدث ته لوی بزرگ دا دا عجیب واقعی دی ما فی القرآن نشته دی په غون قرآن کې آیت یو آیت اشد دو چغه ډیر سختی علی پما د دې رستنی آیات نه لکه دا آیات چې په ما څومره سخت دی او مال بوج را کړی دی نو دونه په قران مجید کې بل آیات مال دونه زور نه دی را کړی څنګه دی ما فی القرآن نشته په غون قرآن کې آیت یو آیت اشد چې هغه ډیر سختی علی پما د دینه چې لستم علی شیئن الله پاک اهلی کتاب ته وایي چې اے اهلی کتابو د دوو پیسو نه یې ښه د دوو پیسو د الله په نیز باندې په دوو پیسو نه یې چې کمې پورې په خپل کتاب باندې ځان نی پوی کړي او هغه سي عمل هم نی کړي اوس چې پویږي سړی چې زه د الله په نیس د دوو پیسو نه یم چې کمې پورې ما د الله کتاب باندې ځان نی پوی کړي او هغه سي عمل نی کړي نو یار وروره دا مسله پوی خلک پویږي په دې ما چرته عمل کړی دی او تا چرته عمل کړی دی سړی چې وګوري جړا ولا ورشي چې زما خو هیڅ قیمت نشته زه خو د دوه پیسو هم نیم کما بیا کم سړی دی پیغمبران خو ته بیل کې کنه بل کم یو داسې دی نو دا ډیر سخت دی ماته زور را کړی دی لستم علی شی نه تاسو په اشی باندې اس شی نه حتا تقیم التورات تر دې پورې چې تاسو او دروي تورات یعنی تاسو عمل وکې په تورات والانجیل په انجیل وما انزل او پاغه کتاب چې هغه را لېږل شوی دی الیکم تاسو ته تا من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه د طرفه د رب ستاسو نه په قرآن مجید ځان پوی کې او اقص مکمل عمل وکې چې دام نی کړي اس نه خ من احیاها بیا دی الکه یو سړی دی د سره زیاتی وکړو پلار یې دله مړ کو زوی یې دله مړ کو درلې راوسته قاتل مجرم چې ماما څه وسره کې هغه وسره وکړه تا دا معاف کو دا د یو بنی آدم نه دی معاف کړی الله بدل دون اجر درکې لکه دا ټول عالم چې تام دغه کړي معاف کړي نو وی و من احیاها چا لفظی معنی کوخه چا چې را ژوندې کو یو نفس من احیاها چا چې را ژوندې کو یو نفس او تاسو به وایئ چې موږ خو څه ژوندي کول نشو کولی ژوندي کول خو الله کوي یحیي و یمیت کار د چا دی د الله دی نو دی د هغې معنا کوي من احیاها چا چې را ژوندې که یو نفس او ټوپک دی هغه شته دی روان شو د خپل مخالف پسې چې شل ډزې ولمه خو چې ورلې ورمخامخ شوې تا وی حرامون وای دا خو په ناحقه باندې بنیادم وجل څه دي حرام دي هلته د خلکو ته وامروله هغه ستا مخالف دی هغه سبا ته ګیر کړي هغه ویلیو پرونی ما ته څه ویلیو چې حرامون هغه هم پاسې دی وی حرامون هلکه د ده قتل حرام دی نو بیا ستاسو چې کم کشران دی او د دې بل طرف کم کشران دی هغه چې سره یو بل ملاو شي ګیری کی ناګانه راشي وی حرامون دا دغه قتلول څه دی حرام دی بس رو را ټول لنډی کوتل کې امن راغی هغه یو ته دی حرام وی او قتل دی نه کو دا غي د وجنه خبره مشهوره شو داسې خلکو وی چې د ټول لنډی کوتل خلک وجل سدي هغه حرامون حرام دي نو یعنی من حرم قتلها چا چې حرام وګڼه قتلها قتل د یو نفس الا بالحق مگر په حق چې علاقه د بنی آدم قتلول دا جایز نه دي فکأنما احیا الناس جميعا د دې داسې مثال شو لکه چې د ژوندې کړي وي خلک د سوجنه منه د دغه حرام د ټکینه چې ته وی حرامون خا ولکل جعلنا منکم شرعتا ومنهاجا او د هر امت لپاره ما ګرځولې ده یو دین او لار دین می ولا ګرځولې ده او لار می ولا ګرځولې ده چې په دې لار ځه مقرر کړې مې ده ولکل او د هر امت لپاره جعلنا من ګرځولې دا او مقرر کړې ده شرعتا شریعت ومنهاجا او لاره واضحه لاره معنی سکی و سنتن خیر دلته خو و سنتن ویلې دی خو زما کتاب کې دلته هم چېرته شته که نشته شته دی هغه دی حوالې ورکړې ده ریاضه دلته داسې دی سبیلا و سنتا لارا لارا و سنتا او شریعت طریقه نو بیا خلک وی دا سبیلا دا تفسیر د منهاجن شو او دا سنتن چې دی دا تفسیر د شا شو د شرعتن شو اگر چې دی کې نه دی راغلی نو وسنتن دا دغه شو وسنتن او طریقه دا د شریعت معنا شو منهاج معنا کوي لاره مونږه معنی کو نگرانی کون کې دی ساتون کې دی نو د مهمن معنی کوي الامین ساتون کې الامینو امانتدار کنه ساتون کې القرآن امین علی کل کتاب قرآن مجید دا محافظ دی دا هر کتاب قبله چې ددنه مخکي دا قرآن د دې تمامو کتابونو نگرانی کوونکی دی کم ځای کې چې په تورات کې یو مسله چې هغه د قران خلافي قران وی دا د الله کتاب ټکی نه دی دا پکې د يهودو ځان را دن کړی دی کم ټکی چې د قران سره برابرۍ وی دا زما دی دا د الله کتاب دی باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا رسول الله صلی الله علیه وسلم حج ته تللی دی په میدان د عرفات کې ولاړ دی د جبل رحمت په لمن کې او په خپل اوخه باندې ولاړو پیغمبر سم په وخه سورو خو ولاړو او بیان کو دغه وخت کې الله دا آیات نازل کو الیوم نن ورځ اکملت لکم دینکم ما کامل کستاسو دین بس دین کامل شو احکام جایز ناجایز اپوره شو و اتممت علیکم نعمتی او ما تمام که پتا سو باندې خپل نعمت ورضیت لکم الاسلام او پسند کړی مې دی خوښ کړی مې دی ستاسو د پر اسلام دا نورې لارې پرې دی بس په اسلام روان شي دا آیات ته چې الله تعالی په خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې په میدان د عرفات کې د جبل رحمت په لمن کې دا نازل کړیو ورځ هم د عرفه و او د جمعې ورځ و ستاسو په دې کتاب کې یو آیات دی او کدا آیات الله مونږ يهودو ته را لېږلی وي په هغه ورځ به مونږ اختر کو جشن به مناوو جشن ستاسو په غون قرآن کې یو آیات دی یو که دغه یو آیات الله مونږ يهودو ته را لېږلی وي نو ما وی پاغه روز باندې به مونږه جشن کو اختر بم کو انکم یقینا تاسو چې مؤمنان تقرؤون آیه تاسو وایې په خپل کتاب کې یو آیت لو نزلت کچره دا نازل کړي شوی او فینا پمنګه کې الله مونږ يهودو ته را لېږلې وي لتخذناها نو مونږ بنیولې وي مونږ به ګرځولې وي د غروز د نازلېدلو عیدن اختر په هغه ورځ به مونږ اختر کو خوشحالی به هم کولی وی کم آیات ته وی دقه آیات ته چې الیوم اکملت لکم دینکم وی خا دا خو زمونږ دوا اختر دی په دې ورځ خو یو اسی اختر دی یو دغه دی ځنې خلک چې هغه اصلي کار نه کوي نو اسی های های کوي د خلکو او د قوم سترګو کې خسنی اچي نور اصلي کار نه کوي منګه دا اختر نه کو های هو یو دا نو فقال عمرو عمر وتسوي اني لا اعلم یقینا زه ښه پوهېږم حیث انزلت په هغه وخت چې کم وخت کې دا, قر... دا آیات نازل شو موږ دونه بې پروا نه یو ما ته هغه وخت معلوم دی چې په کم وخت کې دا نازل شو هغه وخت سو د عرفې ورځ وه د عرفه روز و یو راته دا معلومو و اين انزلت او چرته نازل شویو دا راته معلوم دی چې په عرفات کې نازل شویو په عرفات کې دا دوه ټکی شو او درې مراته دا معلومه ده چې و اين رسول الله صلی الله علیه وسلم او چرته رسول الله دا هم راته معلومه و چې رسول الله دغه وخت کې چرته و د جبل رحمت په لمن کې و او انزلت ورته ویو حين انزلت هغه وخت چې دا صورت نازل شو نو ورته وی یوم عرفه هغه سوه هغه د عرفې ورځ وه و انا والله بعرفه او مونږ صحابه په خدای قسم چې مونږ په عرفات کېو د رسول الله نه چاپیره ولاړو او هغه په عرفات کې ولاړو دا نازل شو عام روایتونه خدا دي عام چې د عرفه پر ورځ نازل شو دا آیات ورځ د عرفه و او په هفته کې ورځ د جمعې و دا خو مخکې څو څو ځله مونږ وی راویان دا خبره یقیني کوي چې د جمعې ورځ و خو قال سفیان سفیان وی چې و اشک زما دا شک دی چې کان یوم الجمعه ام لا چې دا و پرس د جمعې او کنه زما دا شک دی چې دا د جمعې ورځ و او که د جمعې ورځ نه و شک مې دی په څه کې مې شک دی په څه کې که دی وایي چې دا شک زما په دې کې دی په دې حدیث کې مې شک دی چې یاره دغه ورځ به د جمعې وه او که به نه وه نو دا خبره مناسب نه ده ځکه چې د جمعې ورځ دونه مشهوره وه چې معمولی خلکو ته معلومه ده موږ د دنیا کمزوري خلک یو موږ ته معلومه ده چې دا ورځ د جمعې وه نو د سفیان سوري څنګه شک راغی چې دا د جمعې ورځ وه او که نه وه دا ښکلې نه راځي د دې وجه نه دا د ده د تقوا او د دیندارۍ خبره ده ښه شک دی دا کې دی ریاضه چې ما ته خپل شیخ ما ته خپل استاد دا ټکی ویلی دی او که نه دی ویلی چې د جمعې ورځ وه په دې خو مو یقین دی چې د عرفې ورځ وه د جمعې ورځ وه خو چې ما ته استاد دا روایت کو نو په دې روایت کې زما شک دی چې ما ته خپل شیخ دغه ویلو چې دا ورځ د جمعې وه او که دا ورځ د جمعې نه وه دې کې شک دی چون کې د د شک دی نو اوس بیانولی نشي دونه د کې تقوا ده هغه خبره کوي الیوم اکملت لکم دینکم تعمدو قصد وکې اراده وکې چاته اراده وکې پاکو خاورو ته سعیدا مخکې تاسو ترجمه کړې و امام بخاری سمانا کړې و الکه تاسو هم تکړه شئ کنه دې په لو جواب نه راځي وجه له ارز د زمکه مخ خدای دې کا ککانی که کنکری وی که بل سی خا ولا آمین البیت الحرام الکه کم کسان چې بیت الله ته را رواني او احرامونه یې کړي وي یا د عمرې یا د حج او دا تلبیه وي په لار کې قومونو دوی ته تکلیفونه مرسوي دا تاسو له جایز نه دي چې تاسو ورمخکې شئ او دغه خلک رئیسار کې او هغوی ته تکلیف ورسوي ولا آمین البیت الحرام او نه هغه کسان چې قص کوونکي وي د بیت الله بیت الله ته را روان دي او ستاسو په کلي باندې تیریږي هلکه چرته بی اکرامی ونه کړئ بی عزتی ونه کړئ ګورې دا د الله میلمانه دي دوی ته تکلیف ونه رسوي نو ولا امین البیت څه معنی عامدین قصد کوونکي د امین معنی کوي عامدین قصد کوونکي څنګه اممتو وتیممتو خلک وی اممتو کله وی تیممتو واحد د دواړو معنا څه د قص کول هغه تیممو معنا قص کول او د امین معنا د هم قص کول وقال ابن عباس دیتا ګوري عبد الله ابن عباس وای په قران مجید کې یو څو ټکي دي چې لا مستم او لا مستم النساء ریاضه خیال نه دی اته ګورئ لا مستم تاسو ګوتی والی په خزو باندې دا یو ټکی راغلی دی وتمسوهن وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن کشر دا خزم طلاق کړي مخکې دا غنا تمسوهن چې تاسو ګوتی والی پاغي په تا باندې د دې مور حرامه ده من نسائکم اللاتی د هغه خزو مین دی دخلتم بهن چې تاسو خپل معنی دی ننوتی هغوی ته د هغوی کوټې ته نو لامستم تمسوهن او ولاتی دخلتم بهن درې ټکي شو والافزاء ورسیدل دا څنګه دی وقد افضوا بعضکم الى بعض رسیدل دی بعض استاسو بعضو ته خزه او خاون سره یو بل ته رسیدلی دی د دې ټولو معنی سدي قران د حیا خبرې کوي هغه ټکی نه بیانوي چې هغه کم خلک کوي کنایه بیانوي د دې ټولو معنا چې ده د دې ټولو معنا ده النکاح نکاح نکاح دا یو ټکی دی د دې معنا هغه تړلم دی وی نکاح سره وکړه هغه تړلو تم نکاح وی خو نکاح خپل معنا د غرازي وته کورواله نو دلته د دې ټولو معنا دی لامستم النساء کوروالی مو که خزو سره من قبل ان تمسوهن مخکې د هغې نه چې تاسو کوروالی کړي د دوی سره من نسائکم اللاتی دخلتم بهن چې تاسو د هغوی سره کوروالی کړي وقد ابدوا بعضکم الی بعض د دې معنی هم ده چې د غم وسره کړي څه دی کوروالی د دې څلورو ټکو معنا ده النکاح کوروالی خو چون کې کوروالی د څه ټکی دی ما وی مونږ هم کورواله خپل معنا نشو ویلې ته ویل شي وای زم نشم ویل وایه